سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او د تربیت طریقې د پیغمبر علیه السلام وسلام د روزنې او د تربیت د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به د خپلې خبرې په اشارو سره روښانه کولې د اوریدونکي د ښه پوهولو او خپلې خبرې په ښه توګه د واضح کولو لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر وخت د لاس د اشارو څخه کار اخیسته کله کله به داسې هم کیدل چې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په وړاندې او مخکې به یې څه کرښې ویستلې او د هغو په وسیله به یې خپله خبره روښانه کوله خپله خبره به یې په اشارې هم روښانه کوله او ځینې وختونه به د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په مخه کې کرښې ویستلې او په هغې سره به خپله خبره روښانه کړه نو په دې طریقو به د شته خلکو ذهن په آسانی سره هغه تصورات قبلول کوم چې د هغوی په ذهن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کینول غوښتل دا منل شوې خبره ده چې کله هم کوم پوهوونکی د لاس په اشاره او یا د کرښو په مرسته کومه خبره چاته ښیي نو هغه د شته خلکو په ذهن کې په سمه توګه کینی او ځای نیسي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښوونې او روزنې په طریقه کې د دې خبرې خاص خیال ساتلو چې کومه خبره ډیره اړینه وه او یا به یوازې په ژبه وضاحت مشکل و نو په بیلابیلو طریقو به د هغې وضاحت کوه او کله به یې د لاس په اشارو خپله خبره داسې د اوریدونکي په ذهن کې کینوله چې د خبرې هدف او مقصد به په بشپړه توګه روښانه کیده تاسو ګورئ امام بخاری رحمه الله د سهل بن عدی رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالصبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا سال بن عدي رضي الله تعالى عنه فرمايي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه او د یتیم کفالت کوونکی یعنی هغه څوک چې د یتیم سرپرستی کوي په جنت کې به د دې دواړو ګوتو په څیر یاستو بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په منځنۍ او شهادت په ګوته اشاره وکړه او لږ فاصله یې د هغو ګوتو ترمنځ پرېښودله تاسو فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اوس دا مسئله چې هغه څوک د یتیم سرپرستی کوي هغه ته الله رب العزت دومره اجر ورکوي چې هغه به ما سره په جنت کې دومره نږدې لکه دا دوه ګوتې ګوره دا خبره رسول الله صلی وسلم په اشارو سره روښانه کوي فکر وکړئ کله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپله د شهادت او منځنۍ ګوته پورته کړي او دا یې ویلي وي چې زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې د دې دواړو ګوتو په شان یو یعنې د یو بل سره به ډیر نږدې یاستو او ترمنځ به مو هیڅوک خنډ او معنی نه وي نو صحابه کرام رضی الله عنهم به چې د جنت د لاسته راوړلو لپاره یې خپله دنیا هم تر جنت ځار کړې وه او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نږدېوالی د هغوی لپاره تر هر نعمت ډیر قیمتي و نو آیا د دې وینا او اشارې وروسته به د هر صحابي په زړه کې دا هوډ او عزم نه وي پیدا شوی چې د یتیم د کفالت په ذریعه باید ضرور جنت ترلاسه کړي صحابه و کرامو خو ټول ژوند او د دنیا مال د الله د رضا لپاره جر کړی او چې الله موږ جنت ته بوزي بیا چې پیغمبر علیه السلام وسلام د خپل دا دوه ګوتې پورته کوي چې هغه څوک چې د یتیم کفالت او سرپرستی کوي زه او هغه به په جنت کې دومره نږدې وي هیڅ خنډ به زموږ ترمنځ نه وي نو اوس به د صحابه و کرامو هوټ او غزم څه وي نو دا د پیغمبر علیه السلام د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه وه چې مبارک به د خپله خبره په اشارو سره روښانه کوله یو ځل سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله ستاسو په نظر زما لپاره تر ټولو خطرناک شی څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله ژبه په ګوتو باندې ونیوله او ویې ویلې دا نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سفیان بن عبدالله رضی الله عنه د ژبې د زیان او خطر په لورې په مؤثره طریقه او بڼه متوجه کړ چې ژبه یې په لاس ونیوله که سړی خپله ژبه په واک کې ونه ساتي او د بې احتیاطي نه یې ونه ژغوري نو دا د انسان لپاره تر ټولو زیاته د بربادي او هلاکت لامل کیدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله یوې خوا د ژبې په نیولو سره دا واضحه کړه چې ماته د ژبې د بې احتیاطي د استعمال څخه تر ټولو ډیر خطر محسوسیږي نو له بلې خوا د ژبې په نیولو سره د اوریدونکي او د سوال کوونکي په ذهن کې دا خبره هم کینوله چې ژبه په واک کې ساتل اړین او ضروري ده او باید دا په بشپړه توګه په خپل واک او ولکه کې وساتل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه د خپلې خبرې وضاحت په اشارې سره کوي چې د خپله ژبه په ګوتو باندې نیسي همدارنګه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي فرمایی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مؤمن د مؤمن لپاره مسلمان د مسلمان لپاره د ودانۍ او د عمارت په څیر دی د کوم چې یوه برخه بله برخه کلکه او نیولې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې داسې دننه کړې چې د هغې څخه جال جوړ کړ په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د خاوندانو خپلمنځي اړیکې په څومره ښه بڼه څرګندې کړې چې مسلمان د مسلمان لپاره داسې دی لکه بنیان لکه څنګه چې یوه خښته بلې خښتې سره نښتې وي یوه خښته یوازې نه ټینګیږي نو همدارنګه مسلمان هم د بل مسلمان لپاره بنیان دی او د یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې ورکړي او د هغې نه جال جوړ که اوریدونکی او لیدونکی چې کله د ګوتو جال وویني نو د مسلمانانو ترمنځ د ژورو اړیکو سم او صحیح انځور د هغه په وړاندې څرګندیږي خو له بده مرغه چې نن ورځ مسلمان د مسلمان لپاره دښمن جوړ شوی مسلمانان د کفر د په جال کې پریوتي دي د خپل د مسلمان ورور دښمن ګرځېدلی او تل لپاره په دې حق هڅه کې دي چې څنګه د خپل مسلمانانو ورونو ته ضرر ورسوي او دیو ته تکلیف ورسوي او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه رسول الله فرمایی چې مؤمن د مؤمن لپاره د ودانۍ او د امارت په څیر دی د کوم چې یوه برخه بله برخه کلکه او نښلولې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې ورکړې او د هغې څخه یې جال جوړ که تاسو ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د خبرې وضاحت په څنګه اشاره باندې کوي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره ناست و او پیغمبر علیه السلام وسلام په خپل مبارک لاس باندې په ځمکه کې یوه سیده کرښه او لیکه وویستله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د الله رب العزت لاره ده بیا د دې کرښې څخه دوه کرښې ښي لور ته او دوه چپ لورې ته وښکلې او رسول الله وفرمایل دا د شیطان لارې دي له دې وروسته یې په نیغې کرښې لاس کیښود او رسول الله دا آیت تلاوت که لکه څنګه چې دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فرمایي عن عبدالله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذا سبل قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم قرأ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو نیغ خط وښکلو او وی فرمیل دا د الله رب العزت لاره ده بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښي او چپ لورې ته نور خطونه وویستل او رسول الله وفرمیل دا مختلفې لارې دي چې د هرې لارې په سر کې شیطان ناست دی او هغې ته بلنه ورکوي بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت که دا زما نیغه لاره ده همدا غوره کړئ او په نورو لارو مه چې هغه مو له دې لارې څخه کاږه او خواره واره کوي د دې آیت تشریح چې ان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت تشریح د کرښو په وسیله سره نهایت په عامه او ساده بیانه کړه او په ذهنونو کې دا خبره کینوله چې د عزت د سرلوړي او جنت ته د رسېدو یوازینۍ لاره همدا ده او له دې څخه پرته نورې ټولې لارې که هغه باطل ادیان وي او که نور افکار او نظریات وي هغه ټول شیطاني لارې دي کومې چې انسان هلاکت او بربادي او دوزخ ته رسوي تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل خبرو وضاحت په څنګه توګه کوي نو یو استاد لپاره یو عالم لپاره یو بلونکي لپاره او همدارنګه یو معلم او استاد لپاره دا مناسبه ده او ضروري ده چې د خپل خبرو وضاحت شاګردانو ته او اوریدونکو ته په داسې طریقو باندې وکړي چې د دې خبره د هغه اوریدونکو او شاګردانو په ذهن کې په سمه توګه کینی او هغه په خپل ژوند کې عملی کړي دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې دي که په خپل ژوند کې دغه موږ عملی کړو بیا به هم هیڅ کم مشکل سره نه مخامخ کیږو ځنې داسې استادان دي چې د خپلو طالبانو او شاګردانو ته درس وایي شاګرد یو ساعت ناست وي چې کله شاګرد ترې پورته کیږي یوه خبره هم شاګرد نه وي برداشت کړې ځکه استاز د درس په طریقه باندې نه پوهېږي چې دا درس زه څنګه خپل شاګرد ته ووایم استاز لپاره مهمه ده چې د درس او د تدریس په طریقه باندې پوه شي همدارنګه ځینې خطبا او امامان دي چې په خپلو جماعتونو کې په ساعتونو تقریر کوي خو په مختلفو موضوعاتو باندې غږیږي هغه اوریدونکی چې هلته په جماعت کې ناست دی د لرې ځای نه راغلی چې څه خبرو برداشت وکړي اصلا هغه په څه باندې پوهیږي نو د امام د استاد او د بلونکي لپاره دا مناسبه ده چې د خپل خبرې چې هغه اوریدونکو ته کوي په ښه توګه باندې هغه خبرې هغوی ته واضح کړي تر څو چې هغه د هغوی په ذهنونو کې په سمه توګه باندې کیني دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه